ان الصالحين يشدد عليهم وانه لا يصيب المؤمن نكبة من شوكة فما فوق ذلك الا حطت به عنه خطيئة ورفعت له بها درجه د عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الصالحین یشدد علیهم بشکه په نیکو خلکو باندې سختی زیاته راځي وانه لا یصیب او نه رسیږي المؤمن مؤمن ته نکبتون تکلیف من شوکتن د یو ازغي څخه فمو فوق ذلک یا له دې څخه هم زیات الا مګر دا چې حتت به عنه مګر دا چې الله رب العزت لرې کوي محوه کوي له ده څخه د دې تکلیف په وجه باندې خطیئتون یوه خطا د ده خطا پې معاف کوي ورفعت له او الله رب العزت پورته کوي د لره بها په دې تکلیف سره درجتن درجتن یوه درجه ګناه پې معاف کیږي او درجه پې پورته کیږي دا ورونو دغه مقصد و که مقصد چې اوس موږ بیان کړو دوه آخري مقاصد هم چې وښودل چې د ابتلا په وجه باندې دوه مقاصد آخري مقاصد چې یو ګناه د انسان معاف کیږي بل الله رب العزت انسان درجه په بلندوي ورونه په دې حدیث کې تاسو وګورئ چې مسلمان ته حتی د یو ازغي قدر ته انسان په لاره باندې روان دی پښه کې ازغی لاړو انسان شیرانی سی لرګي را جګوي په ګوته کې ازغی لاړو دغه ګوته کې ازغی تلل په پښه کې ازغی تلل دا یو وړوکی خار تلل په دې باندې چې څومره تکلیف انسان ته رسیږي په دې باندې الله د انسان ګناه معاف کوي او درجه پې پورته کوي رونو ازغی ستا په پښه او زما په پښه کې تللو په وجه باندې دین ته څه فایده رسیږي هیڅ فایده نه رسیږي بیا هم الله رب العزت درته اجر ثواب درکوي نو ورونو هغه تکلیف چې تا ته د دین په وجه باندې رسیږي د اسلام په وجه باندې درته رسیږي هغه وهل هغه ټکول هغه هغه محرومیتونه هغه سختۍ هغه غرونه د دین په خاطر باندې یقینا په دې باندې ګناه هم معاف کیږي او درجې هم پې لوړیږي الله رب العزت دې موږ تاسو ته صبر او استقامت را نصیب کړي وقفه کوو ورونو په باندې دي تر نیمو پورې پنځلس دقیقې خو چې ملګري ټول په په نیمو باندې لس نیمو باندې ملګري حاضر وي تر څو نوې موضوع